او دا خبره موږ ته واضحه شوه چې د زنانه مخ د ستر نه خو مستثنی دی چې په مانځه کې او د خپل محارمو په مخ کې ښکاره کوي به خو د بهر د اجنبي په مخ کې نه شي ښکاره کولی. په دې ځای کې یوه بله خبره هم د چې خلک یې کوي عام ژبه باندې مشهوره ده او وايي چې زړه دې صفا يي د زنانه و مخ ته په کتو کې هیڅ څه ګناه نشته دی. او زنانم وایی چی زړه سپینی نو بس دی خبرو ته بیا حاجت نشته دا د مولیانو خبری دی خو بنیادی خبره دا ده چی د زړه سپینوالی او د زړه خړوالی الله ډیر ښه پیژنی تاسو دا ووایی چی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو او د صحابیاتو زړونه سپین نه وو؟ د هغوی زړونه صفا نه وو، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل مخ پټی او پرده کوي، د حضرت صفوان نه خپل مخ پټ کړی دی، ولې د هغې زړه سپین نه وو او د حضرت صفوان زړه سپین نه وو، دا یو دسې شوشه ده چې دیو پرېښې ده چې د خپل غلط کار د جائز ثابتولو لپاره. چې موږ د زړه سپینوالی به دلیل وګرځوو، زړه که سپین وی او زړه صفا وی نو صفا او سپین زړه د الله حکم مني بیا دا ګندګي په زړه کې دننه پرته ده ځکه بهر په خوله باندې هم راوځي او دا ډیر لوی جرات دی چې یو زنانه ووایي چې زه مخ نه پټوم څوک ورته ووایي کنه بس وایي چې زه خو مخ نه پټوم ډیر زنانه داسي تاسو ورته ووایئ چې یاره ته خو پرده کوه بس زه خو نه کوم. او دا د فخر خبره ګڼي ځان د پاره فخر ګڼي چي پلانی خو پرده نه کوي نو دا خو د عزت خبره نه ده عزت خو د الله سره دی فان العزة لله جميعا نو که عزت من ژوند غواړی نو هغه خو د الله سره دی دا د سوره احزاب حکم را روانن دی. خو تاسو چې دې موضوع سره ډېر متعلق دی چې الله خپل پېغمبر ته حکم کړی دی، يا ايها النبي قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اې پېغمبره خپلو ښځو ته هم حکم وکړه، خپلو لوڼو ته هم حکم وکړه، او د مؤمنانو ښځو ته هم ووایه چې په خپل ځان د خپل څادر یو پیلسکی را ځوړند کړي، مخ دې پټ کړي، ځکه را ځوړندول په بدن کې په بل ځای باندې بیا نه کېږي، دا خپل ټوله پرده به د بدن نه تاو کړي، نو یو پیلسکی دې اوچت کړي او را ځوړند یې کړي په خپل مخ باندې، دا د څه لپاره؟ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. دا ډېره نږدې ده دې ته چې دا زنانه به وپېژندې شي. څنګه به وپېژندې شي چې دا با حیا زنانه ده، دا با وقاره زنانه ده، دا خرابه او غلطه زنانه نه ده، فلا یؤذین، نو دې ته به تکلیف نه ورکول کېږي. نو که زنانه د ښکاره مخ سره او د ډول سینګار سره بهر راوځي، بهر راوځي او بیا. د خلکو نه ګیله کوي چې ماته بد وکتل، زما بې عزتي وشوه، په بد نظر یې راته وکړو، نو ددې سبب خو ته په خپله جوړه شوې. نو که تاسو د بهر تکلیف نه ځان بچ کول غواړئ، نو د حجاب سره راوځئ، پرده وکړئ، مخ هم پټ کړئ، د زنانه په دې حجاب کې او په دې پرده کې چې الله کوم رعب ایښودی دی او کوم هیبت ایښودی دی، چې کومه زنانه د حجاب سره راوځي بهر ته، دا بیماران مریضان چې څومره دا غلط خلک دی د دې زنانو نه لرې تښتي د دې خواله نه ورځي د هغوی د خرابو د رزالتونو مرکز که ګرځي هغه هغه زنانه ګرځي چې هغه په خپله بې حیا او د ښکاره مخ سره او سرتور سر راوتې ده نو تا خپله ځان د دیو ټارګټ ګرځولی دی او مرکز ګرځولی دی له دې وجې نه ځان د دې نه بچ کړئ چې بهر ته راوځئ نو د ډول سینګار سره مه راوځئ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى تبرج ځان ښکاره کولو ته وايي، ډول سينګار ښکاره کولو ته وايي، د دې وجې نه خپل هغه ښايست چې هغه پټول پکار دي هغه بهر ښکاره کول نه دي پکار، د دې کومه زنانه چې په دې طريقه باندې دغه ښايست خپل ښکاره کوي نبي کريم صلی الله عليه وسلم ډېره سخته خبره کړې ده. فرمائی، ایما امرأة اذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فهی کذا وکذا راوی فرمائی، قال قولا شدیدا فرمائی، کله چې زنانه خوشبو ولګوي او بیا بهرد نورو اجنبی خلکو مینځ ته راوځي ددې لپاره چې خلک ددې خوشبو محسوس کړي ددې پته ولګوي چې دې داسې زبردسته خوشبو لګولې ده. فرمايي، فهي کذا و کذا، دا ښځه داسې او داسې ده، د داسې او داسې باره کې هغه راوي فرمايي، چا خبره نه شم کولی، قال قولا شديدا، رسول الله ډېره سخته خبره وکړه چې څنګه او څنګه ده، له دې وجې نه دا حکم چې کله معلوم شو نو الله تبارک وتعالی مونږ ته محارم ښيي، زنانو ته، څوک څوک ستا دپاره محرم دی، خلاصه ما تاسو ته ويلې ده. چې په دې کې بعضې صراحتاً ذکر دي او بعضو ته اشارې دي، خو هغه ټول سړي چې د هغې سره نکاح حرامه ده، ابدي نکاح حرامه ده، همېشه همېشه لپاره، نو همدقه دي چې دیو محارم دي، دیو ته زینت ښکاره کول جایز دي او د چا سره چې نکاح کېږي په یو صورت کې، نو د دې ته خپل مخ ښکاره کول هم جایز نه دي. همدا په خپله خبره معلومېږي د قرآن د دې آیت نه، فرمايي الله. ولا یبدین زینتهن او نه دې ښکاره کوي خپل زینت الا لبعولتهن مګر خپلو خاوندانو ته، ما مخکې تاسو ته وي چې د خاوند او د ښځې چې کوم تعلق دی په دې کې بیان ته ضرورت نشته دی چې د یو بل سره د دیو دسې ملاپ دی او ازادي، اجازت، دی چې هغه بل چاته نشته دی. خو د دې سره د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو روایت هم تاسو یاد وساتئ، هغه فرمايي چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو لوښي نه په یو وخت کې غسل کړی دی، د یو لوښي نه په یو وخت کې، خو ما د رسول الله عورت نه دی لیدلی او رسول الله زما عورت نه دی لیدلی. د اجازت نه خو څوک انکار نه شي کولی، نو د ده مسله خو جدا ده. خو د دې نه علاوه چې کوم خلک دې نو هغه څوک دي او آبائهن یا د دیو پلاران او آباء بعولتهن یا د خاوندانو پلاران یعنې سخران او ابنائهن یا خپل بچي نو دا ګورئ که تاسو سوچ وکړو آبائهن پلار نو تر هم د پلار په حکم کې دی هم دغه شان ماما د مور ورور دا هم د پلار په حکم کې دی او دا به تاسو ګورئ دا ددی خلکو سره نکاح نه کیږی نو چی د کومو خلکو سره ابدی ابدی نکاح نه کیږی نو هغه دی که هغی ته اشاری دی یا سخران دی او ابنائهن او ددی پلار سره بیا نیکه هم شامل دی او د هغه پلار او د هغه پلار دا سره ټول شامل دی او ابنائهن یا خپل زامن او ابناء نو زامنو سره نوسی هم شامل دی بیا او ابناء بعولتهن یا د خپلو خاوندانو زامن، د خاوند د بچي نه مراد هغه دی چې د بلې ښځې نه د دې خاوند بچی دی، نو هغه د دې لپاره محرم دی، او اخوانهن یا خپلو وروڼو ته، او بني اخوانهن یا د خپلو وروڼو زامنو ته، یعنې ورېرونو ته، او بني اخواتهن یا د خپلو خویندو زامنو ته چې خورئیونه دي. دې ځای کې که تاسو ګورئ. دا ضمیر بار بار راځي هننا هننا پروناون چې ورته تاسو وایئ دا بار بار چې راځي د دې یو لوی حکمت دی او هغه حکمت دا دی چې دې ځای کې د زنانه رشته دار بیانیږي دې ځای کې د سړي رشته دار نه بیانیږي د زنانه محارم بیانیږي د سړي محارم نه بیانیږي. دې زنانه ته چې کوم حکم دی دې دې ته به خپل زيرس ښکاره کې ځکه راځي هن هن نو ګورئ او اخوانهن يا خپلو وروڼو ته او بني اخوانهن يا خپلو وريرونو ته او بني اخواتهن يا خپلو خوريونو ته دې کې اصل کې خبره دا راځي چې سړی وي د ورور نه پرده نشته دی. نو خاوند خپلې ښځې ته ووایي، کنه تا ته پته نشته، په درس کې دې نه دي اورېدلي چې د ورور نه خو پرده نشته دی، نو وایي دا زما ورور دی کنه، تاسو خیال کړی لکه د زنانه لېور دی هغه، حالانکه د لېور نه خو، لېور خو اجنبي سړی دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو، لېور څنګه دی؟ فرمایي، الحمو الموت، لېور خو مرګ دی، د مرګ نه ځان ساتي، د لېور نه هم داسې ځان ساته. البته دومره اجازت دی متاخرین علماء دا کوم زمونږ په دې کورونو کې د پخوا زمانې نه یو ترتیب را روان دی چې کوم ځای کې دا جاینټ فیملی سیستم دی خلک یو ځای اوسیږي وروڼه ټول یو ځای اوسیږي نو په دې کې دومره هغوی وایي چې د د دې یو ځای والي لپاره زنانه که څه ضروري خبره څه سلام وشي یا څه ضروري خبره ضرورت راشي نو دا دې وکړي د دې نه علاوه د لیور سره اختلاط هغه اختلاط چې هغه د محرم په خپل منځ کې د محارمو وي دا چرته هم جائز نه دی. هغه مجلس او هغه اختلاط او هغه ګپ شپ چې کوم زنانه د خپل رور سره او د بچي سره او د خوريي او د وراره سره هغه ساتي دا د لېور سره چرته هم نه شي ساتلی. هم دغه شان د سړي خينه ده نو د خينې د پاره خو دی پردی او اجنبي سړی دی خو په دې ځای کې صرف دومره دې ځای کې يو حرمت دی او يو تقدس دی د خينې په حوالې سره د نبي کريم صلی الله عليه وسلم خينه حضرت اسماء بنت ابي بکر رضي الله تعالی عنها به د رسول الله صلی الله عليه وسلم خوا ته راتله او رواياتو کښې دا دي چې دا ثابته نه ده چې هغې مخ پټ کړې دی د رسول الله نه او هغه ښينه وه خو دلته هم صرف د ضرورت مطابق غير ضروري اختلاط يو ځای والی د خپلې ورندار سره يا د خپلې ښينې سره تخليه يواځې والی دا چرته هم جائز نه دي. او سړی خپلې ښځې ته ووایي، تا اورېدلي دي که نه چې د وراره نه خو پرده نشته؟ نو ویا وایي، دا زما وراره دی که نه؟ او تا ته پته نشته د خوريي نه خو پرده نشته؟ وایي، دا زما خوريی دی که نه؟ تاسو راته دا ووایئ، په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه د چا خوريی نه وي؟ د هر یوه کس د خپل ترور خوريی دی که نه دی؟ او داسې څوک شته چې د چا وراره نه وي؟ هر سړی وراره دی، زه هم وراره یم، نو ته هم وراره یې، د خپل تره وراره دی هر سړی. نو که د وراره نه پرده نشته نو بس دا ټول ورېرونه دي بیا د هر چا زه هم وراره یم او بل بوی دي زه هم وراره یم او خوريونه هم دي ټول بس خبره بیا ګډه وډه ده دلته دا ضمیر د دې لپاره راغلی دی او بنی اخوانهن د دې د ورور بچی او بنی اخواتهن یا د دې خپل د دې د خور بچی د دې زنانه یعنی حکم زنانه ته دی نو د زنانه د خور زوی یعنی خوريی د زنانه د ورور زوی د خپل خوريی نه او د خپل وراره نه به دا پرده نه کوي نو ستا وراره او ستا خوريی په دې کې نه دی شامل او بیا فرمايي او نسائهن یا خپلو ښځو ته نو خپلې ښځې نه مراد څه دي د خپل میل جول ښځې یعنی هم ستا په شان شریفانې زنانه باحیا زنانه دا که راځي او ستا زینت ویني نو خیر دی، خو دې ځای باندې یو استثنا شوې ده، هغه زنانه چې هغوی په پرده کې هم که راځي خو هغوی د بې حیایۍ لپاره راځي، د هغوی کار بې حیایي ده، د هغوی تعلقات د پردو سړو سره دي، د هغوی کار د حیا نه دی بلکې د بې حیایۍ خورول دي، د داسې زنانو نه هم پرده وکړئ، یا هغه زنانه چې په بې حیایۍ مشهورې دي، په بدکارۍ باندې مشهورې دي، د دې زنانو نه هم پرده وکړئ. خصوصاً دا زموږ په دې وطن کې هغه ان جي اوز چې د هغوی مقصد هم دا دی چې بې حیايي دې خوره شي، د زنانو د ګمراه کولو لپاره چې یهودو کومه پیسه د پخوا نه ایستلې ده او د ان جي اوز په شکل کې هماغه د یهودي پیسه ده او دا د یهودي پیسه هم ده خو دا د سود پیسې دي بیا چې دا زموږ په دې وطن کې خرچ کېږي په ډېر لوی مقدار کې په زرګونو روپۍ مېلاوېږي خلکو ته تنخواګانې دي، مفتې پیسې دي، خوراکونه دي، یو لوی مال دی او دا وصولیږي هم واپس زموږ نه، دا پیسې واپس زموږ نه وصولیږي، خو موږ په دې باندې دوکه شو چې بس موږ ته ډېرې پیسې راځي، زموږ بچیان هم په کې نوکرانې دي او موږ مشران هم ډېر خوشحاله یي، موږ په این جي اوز کې دومره جینکۍ نوکرانې کړې، داسې وایه کنه د خپل قوم بچیانې مې په مغرب باندې خرڅې کړې. هغوی ته مې حواله کړې د هغوی کلچر ته هغوی وله بیا تربیت ورکوي او دا زموږ ددې دیر او د سوات او د بونیر او ددې باجوړ او دا څومره هغه برنۍ علاقې چې کوم دیندارې علاقې دي په زرګونو جینکۍ د هغه ځای نه دي وراوستې او هغې له داسې تربیت ورکړو چې د مور او پلار نه باغیانې شوې او چې کله باغیانې شوې نو بیا ورله عاصمه جهانګیر اپنګر جوړ کړی دی هغې ته بوځي په هغې کې ساتي او زمونږ په وطن کې بعض ځینو کې دا وایي دارالامان دی د ټولو نه لوی ظلم د قوم سره دا دارالامان جوړول دي چې د زنانو ته او پردیو جینکو ته ددې قوم بچیانو ته دا اجازت ورکړي چې تاسو راتښتئ نو تاسو لپاره مونږ مرکز جوړ کړی دی ددیو د لوږې د هغه زنانه د این جی اوز والو وایي مونږ جاب ورکوو په دې قوم کې څومره کونډې اوسیږي څومره غریبانې زنانه اوسیږي تاسو چرته کومې کونډې له جاب ورکړی دی. دی خو په هغه جینکو کې هم ګوري تعلیم یافته جینې لسم پاس ده دولسم پاس ده او بیا پکې ګوري دا جینۍ چې کومه ښایسته جینۍ وي نو هغې له جاب ورکوي او چې کومه ښایسته نه وي هغې له جاب هم نه ورکوي یو ځای کې خبره وه چې دا جینۍ واپس کړې ده نو ما سره یو کس وتپه مې دا ولې واپس کړې دي وي ددې هم تعلیم دی وي چې ددې پریزنټیشن ټیک نه دی دا د څه دپاره د یو لوی سازش تحت زموږ په قوم باندې د یهودي پیسې خرچ کیږي. زه یې خپلو خویندو ته او خپلو بچیانو ته هم وایم، چړته داسې ونه شي چې ستاسو دا تعلیمونه، دا لسم او دولسم او څوارلسم، چړته د جهنم د اور ذریعه ستاسو ونه ګرځي، ګورئ! دا پیسې او دا مال و دولت چې په تاسو باندې خرچ کېږي، دا تنخواګانې تاسو له درکوي، دا ستاسو د حیا قیمت دی، ستاسو د ایمان او ستاسو د غیرت قیمت دی او بهرحال ایمان او حیا، د ټولو نه ګران ترین څیز دی دا درنه چه ته مغرب په پیسو وانلی دا ان جی اوز والی درنه په پیسو باندی وانخلی او سوک به یی هغه غیرت مند پیغله چه د قران د حکم د اوریدو نه پس به دی ټولو پیسو له لسه ورکی زه د ان جی اوز مخالفت نه کوم ډیر ان جی اوز داسی دی چه د قوم د فلاح کارونه کوی د قوم د ترقی کارونه کوی د غریبانو د مدد کارونه کوی او د هغوی خپلې تنخواګانې مکثر نه یی خپل مال لګی خو خدمت کوي د قوم خدمت کوونکي انجیوز نه یادوم دا خو ټول غیر سرکاري تنظیمونه دي نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز دي خو په دې کې څه خلک هغه دی چې هغوی راغلي هم د مغرب په پیسو دي په سازش راغلي دي او غریبه زنانه چې ګرځي او د میک اپ سامانونه خرڅوي په دې کلو کې نو غریبه زنانه خو د هغې سره د بس دوه روپۍ کرایه هم نه وي. چې خپله ټوکرۍ او سامان هغې کې کېني او ویې رسوي، دا څنګه غربت دی چې زنانه په دې کلي کې په یو خاص منصوبه باندې په یو نقشه باندې په تقسیم کړې ده او ټول کلی یې وکتو او چې واپس راووتې نو ایرکنډیشن فلاینګ کوچ ورته ولاړ دي خپل دفتر ته یې ورسوي او سهار له بیا ایرکنډیشن فلاینګ کوچ کې ناست دي دا شی خرڅ شو که خرڅ نه شو نو مفت یې ورله ورکړي خو د هغوی یو بل کار دی چې هغه کوي او په هغې کې کامیابې شي دا زنانه کورونو ته چې پرېنږدي. فرمايي، او نسائهن يا د خپل ميل جول ښځې چې هغه باحيا ښځې دي، باوقاره ښځې دي، دا پرېښودی شي، دا بې حيايۍ واله زنانه. زموږ په دې بر علاقو کې دا ساده خلک دی، نو هغوی کره زنانه کور ته لاړه شي، دوه زنانه يو ځای شوي، ملګري شوي، دواړه په پرده کې، څنګه چې کور ته ورننوځي، د يوې سره خپل جانماز هم ورسره وي، نو زر په مانځه باندې ودرېږي، زما خويله د چاشت د مونځ وخت دی ساختي مونځ ټيم دی نو زه به دا يو دوه رکعته مونځ وکړم بيا به نورې خبرې وکړو ما نه مونځ پاتې شوی دی نو هغه د کور زنانه خو دا پښتنې زنانه دي ټول کې د مهمان نوازي خو مونږ ټولو کې ده نو زر څه چای شربت راوالي هغه بلې له نو هغه وایي نه خور زما خو نن روژه ده دې بلې نن نه ده نيولې نو ورېږه چې مونځ وکړي هغه به خير دی چای وڅکي يا شربت به وڅکي دا د کور زنانه دومره متاثر شي چې که نيکه ښځې دي خو همدا دي بس. دا ستاسو بچی به زموږ سره لږه دی ګاونډی کره وړ نشی او موږ سره کمپنی موږ له پیسی هم راکوی کنه زموږ دفتر والا موږ ته دوه سوه روپی ورکوی یا دری سوه نو هغوی ته ګاونډی کره خو تل زموږ بچی ځی میلمنو سره دی لاړه چی خیر دی سبا له ورته وی دی بل کلی ته موږ لږ ځو نو که دا زموږ سره لاړه شی او د دیر نه همدسی یعنی دا څه تصوراتی خبره نه کوم دا د قوم درد دی چی موږ ته معلوم واقعات دی. جینۍ د دیو نه را روانه کړه او په دریم څلورم ځل یې تیمرګړی ته راورسوله او د تیمرګړی نه بیا پیښور ته راوسته او پیښور کې چې دا ټول دا پیسې ورته ورکولې نو ویې دا پیسې چا له ورکړې نو هغې ویې چې دا خو زه خپل مور او پلار له ورکوم نو هغوی په دې خوشحاله هم دي چې زه خیر دی بچې ورو ورو خبره ورانه شوه خو پیسې ویې ولې ته د دیو څه ګډه بیزې څه یا به د دوی لپاره پیسې ګټې او هغه تقاضې ولا د ژوند دومره زیاتې کړې وې د کپړو او د لباس او د میک اپ او د سینډلو او د یو څه بل څه چې هیله پرې هغه پوره کېده د مور او پلار سره یې په جګړه کړه چې بچی په جنګ شو نو ورته وې چې راځه بس زموږ اپناګر شته دی که نه زموږ سره به اوسېږې او دا یوه بچی نه ده دا په زرګونو جینکۍ دي او د اویرنس په نوم باندې دا مخلوط پروګرامونه او په هغه کې زنانو تپوس کوو وې دومره بې حسابه خوراک راته کېدي چې هغې ته موږ د سره بیا وې چې خیر دی که خوړی نه شې وېسه یې د ځان سره او پیسې هم راله راکړې موږ بس دقه پیسې دا ستاسو د حیا او ستاسو د ایمان او د غیرت قیمت دی دا ورله په مخ ور وولئ او چې وایې نخلئ دا زنانو نه پرده وکړئ دا الله حکم دی له دې نه پرده وکړئ. او ما ملکت ایمانهن یا هغه وینځې چې ستاسو لاسونه د هغې مالکان شوي، مراد وینځې دي، غلامان نه دي، ځکه د نورو محارمو خبره تېره شوه، د زنانو نو په زنانو کې بیا هغه وینځې چې ستاسو دي هغې هم اجازت دی، او التابعین غیر اولی الاربا یا هغه زیر دست خلک چې هغوی د زنانو د خواهش هیڅ. څه ذره هم په زړه کې نه لري غیر اولی الاربه د دې باره کې صرف تاسو ته زه یوه قصه کوم هغه خلک چې د سره د زنانو دا خواهش نه لري یعنې هغوی د دې صلاحیت نه محروم دي هغه د سړي یعنې من الرجال د سړو نه چې هغه د زنانو د دې خواهش نه یا خو د دې صلاحیت نه محروم دي یا د عمر په هغه مرحله کې دي چې دا قوت نشته دی د دې د دې نه مراد د کورونو ډرایوران ګورې نه دي، څراغګان نه دي، پهره داران او ګارډ واله کسان نه دي، دا ټول غیر محارم دي او د دیو سره اختلاط او د دیو کتل ناجایز دي، په کورونو کې که د چا نوکران یي نو نوکر ساتل خو منع نه دي خو داسې انتظام وکړئ چې د نوکرانو، د مزدورانو، د ډرایورانو. او د کور د زنانو اختلاط نه راځي داسې اهتمام او دا انتظام چې یو سړی ځان تیار کړي دا کوم بیس ګراند نه دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا یو واقع تاسو په دې به ښه پوه شئ یو مخنث و اجړا چې ورته وایي دا مخنث په دې هغه باندې مشهور و چې دا غیر اول الاربه کې شامل دی دی به د صحابیاتو کورونو ته ازاد راتلو ځکه په دې مشهور و چې غیر اول الاربه واله دی یو ځل نبي کريم صلی الله عليه وسلم د ام سلمه رضي الله تعالی عنها کره راروان دی او چې راغلم د ام سلمه ورور ناست دی او دا ناست دی رسول الله صلی الله عليه وسلم لیدلی نه دی او دی د ام سلمه ورور ته لګیا دی او ورته وایي چې ګوره خیال کوه غیلان خلاف چې جنګي نو ګوره دې کې ورشه او د غیلان ولې دا د نه بچ نه شي او بیا یې د هغه د بدن صفات بیانول چې هغه داسې ده او داسې ده، یعنې د بدن داخلي دننه د اندامونو ذکر یې کاوه چې د کتابونو کې هغه الفاظ راغلي هغه چې دا ویل نبي کریم صلی الله علیه وسلم واورېدل او ډېر زیات غوسه شو او ورته فرمایي د الله دښمنه نو تا خو سترګې دننه په هغې کې ورننیستلې دي ته دومره پوهېږې په خبره باندې فوراً یې حکم وکړو وي دی په هغه حکم کې نه دی کوم چې موږ ده ته اجازت ورکړی وو نور به دی کورونو ته نه پرېدی تر دې چې دی خو عادت شوی وو د مخکې نه لکه زنانه وو کورونو ته به دی راتلو نو دی د مدینې منورې نه مشړو بهر ته دې نه پته لګي په خپله چې غیر اولی الاربه کې څوک شامل دي او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء یا هغه ماشومان هغه ماشومان چی هغوی نه یی خبر په پټو معاملاتو د زنانه وو باندی د شهواتو د دی خبرو نه نه یی خبر که تاسو هسی اندازه ولګوئ دا زمونږ وخت چی وو دا زما چی کوم عمر دی زمونږ وړوکوالی په وخت کی څومره سادګی وه دا سپین ږیری مشران تاسو ناست یی ستاسو په وخت کی به څومره سادګی وه د دی معاملاتو نه هیڅوک به نه وو خبر د بلوغ نه پس به هم نه وو خبر چی لکه دا معاملات څه دی. خلک وایي قرآن د قرآن نظام مارډر کول غواړي، دا خپله جدي هیڅ نه ویلی. په دې جمله باندې کیدای شي زموږ د وړوکوالي په وخت کې به څوک نه پوهیدل چې د دې مطلب څه دی. څوارلس سوه کاله مخکې هم که د چا جمله لوستل به داسې به یې لوستلي وي، د دې هغه عملي نمونه خو نه وه که نه؟ نن د انټرنیټ په برکت باندې او د ټلویزیون په برکت او د ډش او د کیبل په برکت باندې ماشومان خبر دي که دي خبر دي هم د نن زمانه حکم قران کریم سوار لسو کال مخکې بیان کړی دی کنه دی هم ډېری جملې په آیتونو کې نور هم شته دی چې 200 کال پس به دغه جمله د ټول آیت حکم بل شان کی دا د هرې زمانې لپاره دی او د هرې زمانې د مشکل او د مسلې حل پیش کوي نو فرمایل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نو هغه ماشومان يا هغه ماشومانو ته زينت ښکاره کول شي چې د زنانو د دې معاملاتو نه نه وي خبر نو چې کوم ماشوم خبر دی نو بيا ترې پرده کوئ ځکه هغه د لوی په حکم کې دی بيا چې د دې نه خبر دی ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن او خپلې خپې دې نه راچوي په زور باندې دې لپاره چې ښکاره شي هغه څه چې د دې له زینت نه پټ دي، یعنې زینت خو پټ دی که نه، ښایست خو پټ دی، نو دا دې دا پټ ښایست نه ښکاره کوي، پخوا زمانه کې زنانه به خپو ته د کالي څه به جوړېدل خپو ته اچول، شړنګا به یې کوله، دا چې به یې په زوره راواچوله، نو دې به یو اواز ویسته چې یاره په خپو ته کالي شته دی، نو په دې کې نن سبا د سینډل او کړپا هم شامله ده، یو خاص انداز کې او د خوشبو لګول هم شامل دي. دا مه کوئ چې ستاسو پټ زینت ښکاره نه شي، دا پټ وساتئ، دا پټ وساتئ. وتوبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون او توبه وباسئ الله ته تاسو ټول ای مؤمنانو، یعنې ستاسو نه خو غلطۍ به شوي که نه، کوتاهۍ خو شوي دي که نه، نو د دې توبه وباسئ نو الله به یې معاف کړي درته. اې مؤمنانو! ټول توبه وباسئ چې کامیاب شئ. خو د دې محارمو په دې بیان کې ناشنا ناشنا محارم تاسو ته معلوم دي، زه تاسو ته وښیم دا د نکاح ورور څوک دی؟ وي دا د نکاح ورور دی. دا یو خو د زنانه په حق باندې ډاکه غورځول دي، د نکاح ورور مقررول او بل دا چې دا محرم جوړوي خلک او دا محرم نه دی. اول خو ډاکه دا ده د زنانو په حقونو باندې چې کله نکاح تړلی کېږي نو د دې لپاره وایي د نکاح ورور په کار دی. دا ورور څوک وي؟ دا د خاوند ورور وي یا د خاوند پلار وي. داسې که نه زموږ په معاشره کې وایي دا د نکاح پلار دی یا دا د نکاح ورور دی. نو د ظلم دا دی چې د نکاح په وخت کې دوه فریقه وي. یو د زنانه فریق دی چې هغه د زنانه لپاره د خپلې لور لپاره او د خور لپاره لګیا دی چې دې ته ډېر سهولت مېلاو شي، د دې مهر ډېر وتړلی شي، یو کم پنځوس روپۍ به ټیکې نه وي ځکه په دې پنځوسو روپو باندې بیا زکات لازمیږي پې کنه د ده سره یې د زکات ډیر غم دی یو ځای کې یو سړي ته ما ووي داسې چل به وکړو دا یو کم پنځوس هم ته مه ورکوه دا به هم دې ناوې ته ووایو هغې سره په دې وخت کې پیسې وسري دا پنځوس تاله به پوره پنځوس درکړي خیر دی او بیا ورته دا ټول خلک سازش جوړ کړی نو ما ورته وی داسې وکړه چې معاف یې کړه بالکل یې معاف کړه چې دا همداسې فري بغیر د کار نه زه ورکوم دا تاسو دا ظلم دی که نه دا ولې اختیار شرط اختیار د جینۍ د پلار دی یا د رور دی چې هغه دی له مهر مقرر کړي او بل طرف ته د هلک رور دی او د هلک پلار دی او دی د دې ورور شو نو دا د دې داسې ورور دی اوس چې دا محرم دی دی به یې خپل کور ته هم بیایي دی به ورسره راځي کیني به هم دا داسې نه لکه چې خپل ورور وي حالانکه دا ورور نه دی دغه شان د نکاح پلار بعضې زنانه هم وکړه دا زما متبنی دی دا زما د الله لپاره ورور دی بعضې زنانو وایي دا پکې د حج ورور دی حج کې کله کله یو ځای پاتې شوي نو د حج په موقع باندې د دې ګنجایش خو دې حکم دی چې زنانه به مخ نه پټوي یعنې د احرام لباس لري چې زنانه به مخ نه پټوي البته چې پردي سړي مخې له راځي نو دا د خپلې کپړې اوټ اغستې شي چې لږ یې مخې ته ځان ځوړند کړي نو د دې مطلب دا نه دی چې دا کم سړي او زنانه پاتې شو یو بل کېدای شي لیدلی هم وي او یو بل سره لږ خبرې هم د حج قبا مینه هم لږ ډېره زیاته وي تا سره هم زنانه دي بل سره هم زنانه دي دا زنانه خپل منځ کې سړي خپل منځ کې ناکثر پکې داسې دي چې پردې د حکم نه خبر نه وي نو خپل منځ کې بس د دې ولسي مخلوط غوندې لکه دا د یو کور خلک دی نو بیا وایي دا زما د حج ورور دی د حج ورور ستا ورور چړت هم نه ګرځي او نه د حج خور ستا خور ګرځي دا غیر محرم دي او په دې کې زموږ د معاشرې یو بل نقص هم تاسو ته ووایم د زنانه او د سړو یو فرق دا د حیات اباد ماحول دی او تاسو دا وایئ چې دا یو ماډرن ماحول هم دی کنه خو زه تاسو ته دا فرق وایم تاسو خپله سوچ ورته وکړئ ستاسو دوی کورونو ته یو بل کره زنانه هم ځي راځي دوستان راځي تاسو دوستانو کره ځئ زنانه بیایئ هغوی زنانه راولي تاسو چې کله د خپل دوست کره یا د کوم کس کره لاړ شئ او خپله زنانه بوځئ تاسو ته کله زنانه شکایت کړی دی چې زه ستا د دوست کره لاړم دا څنګه ستا دوست ماته ړوستړي مشي ورنه وي. دا چتره شکایت چا اورېدلی دی؟ که څوک یې نو ووایه چې ما ته خپلې ښځې یا خور شکایت کړی دی چې ما د ستا دوست راوړ ما ته ستړي مه شي هلته ورنه وې زه تللې وم. استاد ملمه ته شي وای نه وای ورته الا دا چې یو معاشره ټول دا وی ګندې او د سره هغه خپل معاشره ده مغربي معاشره ده ځکه اسلامي معاشره کې هغه کورونه چې د دې حکم پابند دي چرته دا نه وي سړی خفه شي وای زه ته مو باندې پوره ښه جړه کړی مشي ورته باندې خزه پټه کړه مور یې پرته راونه وته او پیم دې راونه ولې زه خراب سړی یم دا ولې زه په بد نیت باندې تللی وم دا من دومره بدګماني زه د دوی کراړو بیا ځم نه نو رشته ختم کو تعلقات ختم کو دې آیت آیتونو ته وګورئ چې په دې کې ته د دې زنانه محرم یې او که نه یې نو که محرم یې او بیا درنه زنانه پټه شوه نو بیا خو ته ګیله کولی شې چې لکه دا ولې زما څه چل دی خو که ته محرم نه يي نو بيا ته ولي خفه کيږي زنانه دي نه پته لګي زنانو کي دا د حيا جذبه د پردي دا د غيرت دا دن نه پرته فطرت د هغوي دا دی مزاج د هغوي دا دی چي د سره دا خوښي د نه ډاکټر له چم زموږ زنانه ځي نو ډير په مشکل ځي او چرته زنانه ډاکټر به نه يي نارينه ډاکټر ته هم دا جايز دي چي زنانه لاړه شي او د ضرورت د دي ضرورت دی ډاکټر نارینه ښځ زنانه نشته دی نو سړي ته تلی شي او د بدن هغومره حصه هم ښکاره کولی شي څومره چې د علاج لپاره ضروري ده خو د هغې باوجود ډیر په مشکله دا کار د هغې نه کیږي خو سړی رشتې کټ کوي او تعلقات پریدي نو دا رشتې مه کټ کوئ دې نه پس یو بله ذریعه یو بل حکم د الله دا خو د پردې او د حجاب حکم چې موږ واوریده او د نن نه په دې باندې غور او سوچ وکړئ او د کورونو اصلاح وکړئ. چې په کورونو کې دننه زموږ څومره خرابۍ دي دا څومره نقص دی زموږ کور ته څوک راځي چې راتلل نه دي پکار او کوم کوم ځای کې موږ ورځو چې زموږ دغلته تلو اختلاط نه دی پکار او په قلاره قلاره د خپل معاملاتو د خپل کورونو اصلاح وکړئ د حیا او د پردې نظام چې کوم د الله نظام دی دا خپل کړئ د دې نه پس بل حکم فرمایي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم او نکاح وکړئ د هغه خلکو چې بالغان شوي نو بالغان آیمون ایاما د آیمون جمع ده ویل کیږي بالغ ته نو بالغه جینۍ او که بالغه لکي نو کله چې ستاسو بچي بلوغ ته ورسیږي نو الکان دي که جینکۍ دي د دیو د نکاح بندوبست وکړئ. ددیو د نکاح بندوبست وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج څوک چې په تاسو کې د نکاح کولو طاقت لري نو نکاح دې وکړي نکاح دې وکړي د بلوغ نه پس حکم دی او که د چا طاقت نه دا ولې فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، دا د نظر د حفاظت لویه ذریعه ده او د شرمګاه د حفاظت هم لویه ذریعه ده، فمن لم یستطع فعلیه بالصوم، او که د چا د نکاح طاقت نه وي نو د هغې پر دې روژې ونیسي، فانه له وجاء، ځکه دا د نفس د دې خواهش د کنټرول یو ذریعه ده، او فرمایي. والصالحین من عبادکم او هغه قابل نکاح خلک ستاسو د غلامانو نه هم وامائکم او د وینځو نه ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله که چرته دیو غریبانی خلک وایی کنه د دی هلک جاب نشته دی نو موږ له څنګه لور ورکو او کله کله د جینی جاب نشته دی نو څنګه یې واخلو او هلک خو غریب دی نو موږ له خپله لور نه ورکوو ځکه دی به څه کوي دده خو نوکری نشته دی کاروبار یې نشته دی څه الله فرمایی دی ته مه ګورئ. ان یکونو فقراء که چرته دیو غریبان یی یغنهم الله من فضله الله به د خپل فضل نه غنیان کی د رزق ذمه داری ستا نه ده دا د الله ذمه داری ده والله واسع علیم او الله ډیر وسیع علم واله دی ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا او هغه خلک دی ځان پاک دامن وساتی ځان دی بچ وساتی. چې هغوی د نکاح طاقت نه لري د نکاح طاقت نه لري نو د نکاح طاقت چې نه لرې نو چرته په نور بد کارو کې اخته نه شې اشاره دې ته هم ده چې دا دا د متعه چې کوم مشهوره ده کنه چې پیسې ورکوه او د څه وخت لپاره به زنانه ستا سره وي متعه چې ورته ویل کیږي د دې حرمت ته هم اشاره ده د دې په نتیجه کې دا نکاح نه دی د دې په نتیجه کې دې ته مهر نه میلاویږي. د دې په نتیجه کې دې ته میراث نه میلاویږي، د دې اولاد په د دغه سړي اولاد نه ګڼلی کیږي، نو دا څه شی دی؟ نو بدکاري څه ته وایي؟ خو همدې ته وایي کنه؟ د دې وجې نه فرمایي، هغه خلک چې د نکاح طاقت نه لري نو بیا دې ځان بچ وساتي، حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې چې الله دیو د خپل فضل نه غنیان کړي، دیو له ورکړي وسعت راولي، والذین یبتغون الکتاب. او هغه خلک چې مکاتبت غواړي دا یو طریقه دا وه د غلامانو لپاره چې کوم غلام به خپل مالک ته وي زه به دومره پیسې درکړم نو چې دا مې تاده کړې ما به بیا ازادې نو الله فرمایي دا دا مکاتبت معامله ورسره وکړئ ازاد یې کړئ غلامان چې راغلي وو نو اسلام د اسلام نه مخکې دا طریقه وه او د اسلام د راتلو نه مخکې په زرګونو غلامان په دې معاشره کې وو د دې سره څه وکړي اسلام دا خوښه کړې نه ده خبره چې غلامان دې پاتې شي، هېڅوک دې د چا غلام نه وي، خو دا یو څو قسمونه وو، یو هغه چې نسل در نسل څوک غلام را روان دی، یا هغه چې په جنګ کې خلک ګرفتار شوي نو هغه غلامان دي او بل دا چې څوک چا اغستی دی او ازاد سړی خرڅ کړی دی او هغه غلام جوړ شوی دی، د دې لپاره اسلام حل راوویست او هغه حل دا. چې د دې ترغیب ورکړو چې غلامان ازاد کړي او صحابه کرامو بې شماره تر دې پورې چې بعضې صحابو په زرګونو غلامان ازاد کړي دي بیا کفارې چې څومره دي چا روژه خوړلې ده نو غلام ازاد کړه چا قسم مات کړی دی غلام ازاد کړه چا دیت یعنې قتل خطا شوی دی غلام ازاد کړه دا یو ترغیب و چې اسلام ورکړو او دا چې کوم جنګي قیدیان به راغلل د دې سره د دې لپاره یا خو دا چې دوی مستقل په جیل کې پراته دي پراته وي نو هغه هغه فسادونه په خپل ځای یا دا چې دا همدې ته ازاد کړه نو پرېږده وه نو دا حکم وشو چې دښمن سره خبره وکړئ چې ستاسو کوم قیدیان دي د دې په بدل کې هغه ازاد کړي نو که هغه ازاد کړه بس په بدل کې خبره خلاصه شوه هغه را پرېږده او دوی ورله ورکړئ او که دا هم څوک نه کوي نو بیا د دوی پرېښودل خو د اسلام لپاره لوی نقصان دی هلته به ستاسو خلاف واپس جنګ کوي نو بیا بل صورت دا چې په جېل کې دې بس پراته وي د دوی لپاره بل حل راوویستو اسلام هغه دا چې تاسو دا تقسیم کړئ، یو یو کس ته خپله حصه کې ورکړئ او د دیو حقونه یې مقرر کړل، چې کومه جامې په خپله اغوندئ هغه دیو له ورکړئ، چې کوم خوراک په خپله کوئ هغه دیو له هم ورکړئ او د دې په نتیجه کې دیو اسلام هم به قبول کړي. هم دغه شان د زنانو معامله وه، دلته د مکاتبت حکم وکړو، چې که دیو پیسې درکړي نو تاسو بیا وګورئ، فکاتبوهم د دوی سره مکاتبت وکړئ یعنې پیسې ترې قبولې کړئ او پرېږدوئ یې، ان علمتم فیهم خیرا که تاسو په دوی کې څه خیر ولید او خیر دا دی چې دی وروسته ځان ساتلی هم شي او دی دا پیسې هم درکولی شي او دی چې ته پرېږدې نو دی بیا سوالګری نه ګرځي بلکې د ده د مستقبل که تا ولید چې دی ځان ساتلی شي بیا ورسره دا کار وکړئ وآتوهم من مال الله الذي آتاکم او ورکړئ دوی ته د هغه مال نه چې کوم الله تاسو ته درکړی دی، دې ځای کې دوه نظریې الله تبارک وتعالی رد کړې، وآتوهم من مال الله، ورکړئ دوی ته د الله د مال نه، یو نظریه د سرمایه دارانه نظام، د کپیټلیزم، او بله نظریه د اشتراکیت چې کمونیزم یا سوشلیزم باندې دواړه مانا ادا کېږي. دا دواړه نظریې الله رد کړې. سرمایه دارانه نظام کو ده چې ټول مال ته اخله نو حلال ئی که حرام ئی، جائز ئی که ناجائز ئی، خپل دی که پردی دی خو بس سرمایه جمع کوه. په سود باندې راځی او که په رشوت راځی بس سرمایه جمع کوه. او بل طرف ته د اشتراکیت چې کوم نظام چې د مال مالک اړو سړی دی نه پخپله انفرادی ملکیت اړو شته نه بس زر زن زمین مشترک دا ټول مشترک دی. دا دواړه رد کړل دا د سرمایدارانو نظام ردم دی چې دی به دسې نه جمع کوي د ځان سره او بل طرف ته د اشتراکیت ردم دی انفرادي ملکیت هم ورکو او حکم وکړو مال ستاسو نه دی مال د الله دی نو د الله د مرضۍ مطابق به خرچ کوئ خپله دې ځای کې اشاره ملاو شوه او دا بل حکم ډیر په غور او په توجه واورئ چې قرآن کریم څه وایي ولا تکرهو فتياتكم علي البغاء ولا تکرهو فتياتكم علي البغاء او مه مجبوروئ خپلې پيغلې په بدکارۍ باندې مه مجبوروئ خپلې پيغلې په بدکارۍ ددې مطلب څه دی په هغه زمانه کې خو عبدالله ابن ابي هم يو خپله وينځه به مجبوره کړه وي دا دلته څه کوې چې په کور کې ناست يې اذهبي فابغينا شيئا لاړه شه څه پيسې وګټه او راوړه نو هغه وخت کې خو دا و، خو د خپل قوم پېغلې او د قوم بچیان یې په بدکارۍ مجبورول، دا ټول خطاب هغې بې حیا حکمرانانو ته دی، هغه چې دې ته په عربي کې دیوس لفظ ویل کېږي، په پښتو کې موږ دوس ورته وایو که نه، چې د خپل قوم بچیان یې په بدکارۍ باندې مجبور کړي او په دې ولا شرم نه ورځي. او هغه داس هغه څه داسې ماحول جوړول چې په هغې کې د قوم بچیانې په خپله بدکارۍ طرف ته لاړې شي که خوښه یې او که نه یې خوښه په یوه بهیر کې ور وبهیږي او چې له ځان نه خبریږي نو د هغې عصمت ټول لوټ شوی او ختم شوی دا زمونږ د دې تعلیمي ادارو چې کوم صورت حال دی زمونږ د وطن زمونږ د وطن بچیانې او زمونږ پیغلې چا چاته دیو پیش کوي او څنګه یې پیش کوي. دا د بدکارو اډې، د دې لایسنسونه چا ورکړي دي، د دې اجازتونه چا ورکړي دي، دا د قوم بچیان یې دې ته ولې مجبور کړی شوي دي، دا مخلوط ماحول چې جوړ کړی شوی دی چې دا خپله د بدکارۍ ذریعه ګرځي، دا مشترکه ریسونه چې لګي چې دا خپله د بدکارۍ ذریعه ګرځي، دا مخلوط پروګرامونه چې دوی منعقد کوي دا خپله د بدکارۍ ذریعه ګرځي، دا ټول ذمه داران چې څومره د دې دي، حکم دی ولی ولی د خپل قوم د بچیانو سره ظلم کوئ ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء په بدکارئ خپلی پیغلی خپلی جینکۍ مه مجبوروئ خپلی زنانه ان اردن تحصنا که چرته هغوی غواړی پاک دامنی دا قید خو واقعه دا ده د مخکی نه خو ددی مطلب دا دی چی که یو زنانه په خپل طبیعت بی حیا ده او بدکاری کوی نو ددی جرم خو ددی په سر دی. خو دا چې تا مجبور کړي دي، تا ورته اسباب داسې فراهم کړي دي، تا ماحول داسې فراهم کړی دی، تا خپل رېډیو او ټیلیویژن او دا خپل ټول نظام داسې ډیولپ کړی دی چې په هغې کې دا ټول خلک او دا ټولې جینکۍ او د قوم پېغلې هم په داسې یو لار باندې روانې شي چې د ځان نه د سره خبر نه وي، نو دا ظلم مه کوئ، دا ظلم تاسو ولې وکړو؟ بهرحال ما تاسو ته اشارې وکړې او نور خبرې تاسو دې نه خبر یئ. ان اردنا تحسنا دا ولې تاسو کوئ؟ لتبتغو عرض الحیات الدنیا دې دپاره چې تاسو د دنیا څه مال و دولت ولټوئ، ومن یکرههن او چا چې په دیو زبردستي وکړله، فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم نو په چا چې زبردستي شوي نو یقینا الله د دې زبردستۍ نه پس خو مهربان دی کیدای شي دیو خو معاف کړي که هغوی توبه وویستله خو ستاسو دا جرم خو نه معاف کیږي. دا د قوم بچیانې دا چې مونږ ما تاسو ته مخکې خبره وکړه زمونږ بعضې مشران ډیر فخر وکړي په دې باندې خو ډیره د بیکارۍ او د غلط خبره ده د شرم خبره ده چې دی وایي مونږ په این جی اوز کې دومره جینکۍ برتي کړي دي تا په څه کې برتي کړي تا یورپ ته یې لاواله کړې ستا سره دې قوم ظلم څه کړی دی د دې قوم د انسانانو د زنانو او د نارینه او دا دا چې ستا قوم دی، ته مشر یې، تا سره دیو څه زیاتی کړی دی؟ ستا پلار وژلی دی که ستا جایداد قبضه کړی دی؟ تا ولې د دیو بچیانې د دې اسلامي ماحول نه اوچتې کړې او مغرب ته دې وراوله کړې چې څه ورسره کوئ هغه ورسره وکړئ؟ دا تا څه د غیرت کار کړی دی؟ څه د خیر کار دې کړی دی؟ دا څه د فخر خبره ده؟ ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقینا مونږ نازل کړي دي تاسو ته آیتونه. مبینات، دلائل واضح واضح، حلال او حرام هم درته بیان کړي دي، ومثلا من الذین خلو، او مثال د هغه کسانو چې هغه تیر شوي دي، یعنې دسې مثالونه هغه حالات د هغوی چې الله هغوی سره څه کړي دي د هغوی مثالونه هم تیر شوي دي، وموعظة للمتقین، او نصیحت دی عبرت دی د متقیانو لپاره، یعنې هغه خلک چې د الله نه یریږي نو د هغوی لپاره عبرت دی. او چې د الله نه نه یریږي نو ډېری نارینه وو به د قرآن درسونه هم اورېدلي خو د هغې باوجود هم خو به خپل کار کوو او ډېر زنانه هم د قرآن حکم هم واوري زه خو به خپل کار کوم نو که کومه زنانه نن د دې درس اورېدو نه پس هم دا حکم نه مني او هغه پرده نه شروع کوي د هغې لباس نه صحیح کېږي د اسلام او د قرآن د تعلیماتو مطابق د هغې جامه نه برابرېږي او د هغې مخ پټ نه شي د نن نه پس او د کور ترتیب بدل نه شي د قرآن مطابق د خپل ځان بدل نه کړي نو یقینا دا دسې بغاوت ده چې د دې بیا هیڅ څه حل بل ځنه د چرته یعنی ومن یضلل الله هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي الله یې ګمراه د الله د ګمراه کولو مطلب دا دی چې د الله د حکم او د قرآن د آیتونو په اورېدو هم سړي ته هدایت ونه شي نو بل د هدایت ځای چرته دی. بل د هدایت دی خو بیا نشته دی او دا دسی لوی او دسی عظیم بغاوت دی بیا چی د دی نه پس بله څه لار بیا نشته دی د نجات او د کامیابۍ بله لار نشته دی نو پکار ده چی د قرآن د حکم د اوریدو نه پس زمونږ ټول هر څه بدل شی مونږ د نن نه فیصله وکړو زما لباس به بدلی هغه کومه جراتمنده او بهادره پیغله به چی دا نری او تنګی جامې همدا نن راوالی اور ته یې واچوی چې دا سر زمر سره لباس نه دی او د خپلو بچیانو د ابتدا نه اسلامي لباس د غیرت او د حیا لباس د اوس نه عادتي کوي په دې باندې او دا لباس دا څادر دا جامې دا چې قرآن یې حکم کړی دی دې نه خپله پته ولګي ده دا ستاسو د پلارانو ستاسو د وروڼو یا زما یا د بل د مزاج مطابق مونږ نه دی در په سر کړی دا څادر ستاسو پلار او خاوند نه دی در په سر کړی، دا څادر الله در په سر کړی دی، دا لباس الله در اغوستولی دی، شیطان او د شیطان ملګري درنه چړته ګوری اونه باسي، الله په قرآن کریم کې مخکې سوره اعراف کې خبره تیره شوې ده چې ستاسو د پلار او د مور نه ده جامې ایستلې وې دی شیطان بیدار ورته اوسیږی ګوری هغه کار تاسو سره ونه کړي د شیطان ده ټول نه ړومبنی او لوی سازش کامیابه حربه هغه بې پردګي ده او بې پردګي بیا د هرې ناروا جرړه ده د دې نه پس هره ناروا راځي و موعظة للمتقین دا نصیحت دی خو د متقیانو د پاره د یریدونکو د پاره چې د الله نه یریږي نو د نن نه به هر څه بدل شي او چې د نن نه پس هم بدل نه شي پته ولګي د الله نه یره نشته دی الله نور السماوات والارض. دا یو مثال الله د نور د مؤمن یعنی د الله نور چې د مؤمن زړه ته ننوځي نو بیا څه یی حکم واوری د الله نو عمل څنګه کیږي نو د مؤمن څنګه دی او چې مؤمن نه یی نو څنګه دی فرمایی الله نور د اسمانونو دی یعنی منور د اسمانونو دی روښانه کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکې دی مثل نوره مثال د نور دده څنګه د څنګه نور؟ هغه نور چې په زړه د مؤمن کې راغلی دی، د دې مثال څه دی؟ حالت عجیبه د نور د ده په زړه د مؤمن کې کمشکاة په شان د یو طاق دی، فیها مصباح چې په دې کې یو چراغ دی، یو ډیوه ده، المصباح فی زجاجة دا ډیوه او دا چراغ په یو پانوس کې دی، په یو قندیل کې دی، الزجاجة دا پانوس. کأنها کوکب ګویا کې دا یو ستوری دی، دری پړقېدونکی دی، یوقد چې دا بلېږي، من شجرة مبارکة د هغه ونې نه چې هغه مبارکه برکتي ونه ده، زیتونة چې د زیتون ونه ده، چراغ چې بلېږي نو تېل ولا پکار دي کنه، نو تېل د زیتون نه ښه تېل بل نشته دی او بیا دا ونه داسې د زیتون داسې ونه ده، لا شرقیه ولا غربیه، چې نه شرقي ده او نه غربي ده. د دې زیتون کمال دی چې دا ونه په داسې ځای کې ولاړه وي چې نور پرې یو شان لګي سهار او ماښام. د دې په زیت په تېلو کې ډېر زیات فرق د هغې ونې نه چې نور پرې یو شان نه لګي. نو دا داسې ونه ده، مبارکه ونه چې نه شرقي ده او نه غربي ده. یکاد زیتها، قریبه ده چې د دې تېل یضیء رڼا وکړي د وجې د صفایې د ده نه. ولو لم تمسسه نار اګر که اور ورته نه وي رسېدلی، دې ته خو سړی ماچس و تیلی لګوي نو بیا رڼا شروع کوي، نو فرمایي چې دې ته تیلی نه هم دی رسېدلی خو په خپله په کې دومره صفایي ور په کې ده چې په خپله پړق وهي، نو چې چېرته یو تیلی معمولي غوندې چا ورته یو ټق ورم کړو نو بس بیا خو رڼا ده، رڼا ده، نور علی نور، نو رڼا ده د پاسه د بلې رڼا نه، په دې مثال کې. د دې طاق نه مراد د مؤمن سینه ده، د مؤمن جسم یا د مؤمن سینه او د مصباح د چراغ نه مراد د معرفت او د هدایت چراغ دی، د معرفت او د هدایت چراغ او د دې شیشې نه د دې پانوس نه مراد د مؤمن زړه دی، د مؤمن زړه. اوس تاسو ګورئ د مؤمن د زړه دا شیشه انتهايي صفا سوتره ده او د دې سره. یعنې په دې کې د حق د قبلولو یو لوی صلاحیت په خپله موجود دی، په خپله موجود دی، چې که دې ته دې څه ماچه سوتیلی نه وي لګولی، نو د دې نه بغیر هم رڼا کوي. یعنې د بره نه کوم هدایت قرآن او حدیث او پیغمبر نه دی راغلی، خو هم د مؤمن په زړه کې فطري هدایت په خپله موجود دی او دا چې څنګه دغه تیلو ته معمولي غونې ته کڼکې ووهي، تیلی ورته ووهې او دا څنګه پړق وهي، نن دقه شان د مؤمن زړه مخکې نه تیار دی، خو چې د دې مؤمن زړه له مخکې نه صفا سوتره دی او تیار دی، دلته هدایت د قرآن او د سنت هم راغی، پیغمبر هم راغی، نو دا څه شو؟ نور علی نور، دا یوه رڼا د پاسه د بلې رڼا نه، ګویا د مؤمن د زړه لپاره د هدایت بس یو چراغ، یو یو تیلی پکار دی، یو چنګاری پکار ده، نو بس نور د مؤمن زړه خپله د رڼا دپاره تيار دی، د دې قبلولو دپاره تيار دی، يهدي الله لنوره، هدايت کوي الله خپل نور طرف ته، من يشاء، چې چاته يې خوښه شي، ويضرب الله الامثال للناس، او الله بيانوي مثالونه دپاره د خلکو، والله بکل شيء عليم، او الله په هر څه باندې علم لري، في بيوت، دا د دې نور طرف ته، هدایت موندونکي خلک چرته ملاویږي؟ فی بیوت، په هغه کورونو کې، اذن الله، چې حکم کړی دی الله، ان ترفع، چې دا دي اوچت کړی شي، یعنې د دې تعظیم دې وشي، ویذکر فیها اسمه، او یاد دې کړی شي په دې کې نوم د الله، یسبح له، تسبیح بیانوي د هغه لپاره، فیها، په دې کورونو کې، بالغدو، ددې نه مراد جوماتونه دي، بالغدو والآصال، سحر او ماښام. دا څوک تسبیح بیانوي او څوک ذکر کوي، رجال، دا سړي دي، لا تلهیهم، چې نه مشغوله کوي دوی لره، تجارة، تجارت، ولا بیع، او نه خرید و فروخت، عن ذکر الله، د ذکر د الله نه، د یاد د الله نه، دې جوماتونو ته د حاضرېدو نه، دا نور څیزونه یې نه مشغوله کوي، واقام الصلاة، او د مونځ قایمولو نه، وایتاء الزکاة، او د زکات ورکولو نه، یخافون، دیو یریږي یو من داغې ورځې نه تتقلب فیه القلوب والابصار چې الټه به شي په دې کې زړونه او نظرونه دواړه یعنې په دنیا کې چې په شرک او کفر باندې اخته وو دا به بل شان شي بیا په هغه ورځ لیجزیهم الله دې لپاره چې بدله ورکړي الله دیو ته احسن ما عملو ډیر ښه د هغې کارونو نه چې دیو کړي دي ویزیدهم من فضله او زیات ورکړي دیو ته د خپل فضل نه والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله رزق ورکوي هغه چاته چې خوښ يې شي بې حسابه والذين کفرو او هغه خلک چې کافران دي اعمالهم د دوی عملونه مثال يې څه دی کسراب په شان د سراب دی د هغه پړقېدونکو شګو دی د لرې نه بقيعة په يو غټ کولاو ميدان کې يحسبه الظمآن ماء چې تږی په هغې ګومان کوي چې دا اوبه دي حتي اذا جاءه تر دې چې دی راشي د هغې خواله د دې سراب خواله، لم یجده شیئا، نو هیڅ به بیا نه مومي، نو همدغسې کافر دی، دی به وایي ما دا نیک کارونه کړي دي، ډېر، دا د هلال احمر خیمې مې هم ډېرې ودرولې وې او کوڅې مې جوړې کړې وې او چا له مې باتروم جوړ کړی و، څه شی مې جوړ کړی و، دا کارونه او هسپتال او لاره او دا او هغه و، دا چې د قیامت په ورځ راشې نو هلته به هیڅ هم نه یي، هیڅ به هم نه یي، تاته خو ښکاري، خو د ایمان نه بغیر دا عملونه نه قبلېږي. ووجد الله عنده او دغلته به الله بیا مومې ددې خپل عمل سره فوفاه حسابه نو الله به ده ته پوره پوره حساب ورکړي نو جزا د عمل والله سریع الحساب او الله جلد حساب کوونکی دی یا بل مثال د اعمالو د کفارو خو هغه کفار چې هغه ضدي کافران دي دا مخکني خلک خو هغه دي چې په خپل پلار نیکه پسې روان دي مقلدین دي د خپل پلار او نیکه چې هغوی شرک کړی دی نو دوی هم شرک کوي، هغوی د بتانو عبادت کړی دی نو دوی هم کوي او هغه ټول خلک چې پلار او نیکه په غلط هم دې خدای پسې روان دی دغه خلک مراد دي دلته عنادي کافران ضدي کافران چې دوی د خپل ضد او د عناد د وجو نه په تیرو کې پراته دي او که ظلمات یا مثال د دوی په شان د هغه تیرو دی فی بحر چې په سمندر کې لجي چې هغه سمندر هم ژور دی یغشاه موج، د پاسه د دې نه موج دی، من فوقه، د پاسه د ده نه بل موج دی، من فوقه سحاب، د پاسه د ده نه بیا ورېځ ده، ظلمات بعضها فوق بعض، تیرې دي په یو بل د پاسه، یعنې یو د سمندر د موجونو تیرې دي، د پاسه پرې بل موج دی، بیا د پاسه ورېځ ده نور هم نشته دی، نو دا تیرې دي، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يکد يراها چې کله خپل لاس راوباسي دی نو دا خپل لاس هم مخامخ نه ويني چې دا څه شی دی دومره تيارو کې دی ددې سختې تيارې د وجې نه ومن لم يجعل الله له نورا او هغه څوک چې هغه دپاره ونه ګرځوي الله څه نور د خپل طرف نه يعنې د فما له من نور د ده دپاره بيا هيڅ رڼا بله نشته دی به هم په تيارو کې پټ وي الم ترا الذي الله يسبح له د الله پاک دپاره تسبیح بیانوي، من فی السماوات والارض، هغه څوک چې په آسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ټول، والطیر او مارغان هم، صافات، صفونه صفونه یعنې خپل وزر یې خورې کړي، کل قد علم صلاته، دا ټول یقینا الله پېژني. الله ته علم دی ددیو د عبادت ددیو عبادت تاسو نه پیژنی چی دا څنګه عبادت کوي خو الله ته پته ده وسبحیه همدا غسه دی والله علیم بما یفعلون او الله علیم دی په هغه باندې چې دوی کوي ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده وإلی الله المصیر او الله ته دی واپس راګرځېدل الم تر آیا ته نه ګورې ان الله یزجي سحابا چې الله په قلاره قلاره بیا یې ورېځې لره ثم یؤلف بینه بیا دا ورېځ را جمع کوي په خپل منځ کې راجدای ثم یجعله رکاما بیا جوړه کې دی ورېځ لره ګڼه ورېځ دوره ورېځ فتر الودق نو تبینې چې باران یخرج من خلاله روزي د دې د منځ نه وینزل من السماء من جبال او نازلوی د اسمان نه من جبال دا ځې د اسمان نه بدل دی یعنی من جبال هغه د غر په شان ټوټې چې په اسمان کې د وریځې دي یا د دې نه مراد خپله وریځ ده دا درنه وریځ غټه غټه وریځ څه ترې نازلوی من برد ګلۍ فیصیب به من یشاء نو رسوی دا نقصان د ګلۍ هغه چاته چې خوښ یې شي. دا اولې چې ورته وایي ګلۍ ورته موږ وایو دانې د اوبو چې جوړې شي د واورې ویصرفه او بچکوي یې عن من یشاء د هغه چا نه چې خوښ یې شي یکاد سنا برقه نږدې ده چې دا برېښنا د دې ورېځې نه چې کوم بجلي راوځي یذهب بالابصار وتښتوي نظرونه یقلب الله اللیل والنهار اړوي راړوي الله شپې ورځې لره ان فی ذلک یقینا په دې کې لعبرة خامخا عبرت دی لاولی الابصار دپاره ده نظرونو د عقلونو واله والله خلق کل دابة او الله پيدا کړی دی هر زنده سر من ماء د اوبو نه يعني د نطفې نه فمنهم من يمشي علي بطنه نو بعضي د ديو نه ځي په خپله خيټه باندې لکه ماران شو او چينجي شو ومنهم من يمشي علي رجلين او بعضي د ديو نه ځي په دوو خپو باندې لکه انسان او مارغان ومنهم من يمشي علي اربع دا یو سوال راغلی خو د دې سوال جواب وشو چې په حج کې ولې پرده نه کوي د حج لپاره جدا حکم دی د احرام په حالت کې دلته پرده کول د الله حکم دی او هلته کې د مخ ستر نه کول د الله حکم دی دواړه د الله د حکم مطابق دي. د زړه خبرې په غیبت کې نه دی شموی چې د زړه په زړه کې څه خبره راځي دا به هم غیبت وي نو په زړه کې وسوسې په زول راوستل پکار نه دي په زړه کې که څه خبره راشي نو بیا دا غیبت نه دی دا یو بل سوال دی او ناشنا غوندې سوال دی وی چې سحری کې لیه سحر دغه د پاره پاسیدو پانسیدو د پیشمنی د پاره نو چې پیشمنی د پاره پانسیدو نو بیا مونږ روژه ونه نیوه او خپل بچي ته هم وي چې ته هم روژه مه نیسه ځکه چې پېشمنې نه دی کړی دا هیڅ څه بهانه نه ده که تاسو پېشمنې نه هم دی کړی نو روژه نیولو روژه فرض ده او دا یو سنګین جرم دی چې شوی روژه به هم بیا نیول غواړي خو دا که په ناپوهۍ سره شوي چې تاسو ته هیڅ پته نه وه بلکې دا پېشمنې دې لپاره فرض نه دی چې پېشمنې ونه شو نو بیا به روژه نه نیسې مونږ په عربو کې وو یو پیلپینۍ جینۍ مسلمانه شوې وه بیا د یو پاکستاني سره د هغې نکاح شوې وه نو بیا چې روژه پرې راغله نو هغه روژه داسې وه چې هر ماښام به هغوی خامخا پیکوړې جوړولې نو یو شپه داسې راغله یو ماښام چې موقع ملاو نه شو پیکوړې جوړې نه شوې نو هغه جینۍ بیا تپوس کو د یو بل ملګري نه هغوی رشتدار راغلي وو وی چې زمونږ نن روژه وشوه که ونه شوه هغې وی چې ولې وی چې پیکوړه نه وه په روژه ماتي کې نو هغې دا ګڼلي وو چې بس پیکوړه دی روژه به نه کیږي. نو دا نه ده چې پېشمنی نه وي نو سړی به روژه نه نیسي، د ماښام خوراک چې سړي کړی د بل ماښامه پورې نه بلکې د یو بلې ورځې پورې هم ګوزاره کېږي او دا کېږي زموږ د ټولو نه کله موږ راپا نه سو خو بس بیا روژه یي نو که داسې په ناپوهۍ سره یي خو بیا قضا نیول دي او که په ناپوهۍ سره نه یي داسې قصدا و عمدا چې بس روژه نه نیسو اګر چې نیول په کار دي نو بیا خو د دې دوه میاشتې روژې نیول دي. د دعاګانو درخواستونه دي. زکی دی یو ماشوم یا مشر وی هغه دعا وکړي په انګلند خاص کړی د دعا ورته چې چا بچی نشته هغوی تم کوي زنانو بهر ته وتل وی چې د تبلیغ دین د پاره